عباس رضي الله عنهما أنه بن بالمكوف وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي من صلاة من صلى الله عليه صلى الله عليه به عشرا وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس من في يوم القيامة ان أكثر أكثرهم علي صلاة من بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الصلاة علی رسول الله صلی الله علیه وسلم دوستانو دا مخ کې چې د موز بیان وشو دارنګ چې دنه د علم هو هو هو دا ټول احسان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه مونږ ته د الله دین دا رسول دي نو په هغه باندې درودونه ویل غواړي الصلاۃ علی رسول الله دا غلام سره کولو شرب دارنګ چې پاغي حمد استلو په عقل باندې حمد دا ټول خو نبی اسلام بیان کړ دي کنه په نبی اسلام باندې درود ویل غواړي الصلاۃ علی رسول الله قال الله تعالی الله هم آفرین وي فرشتي هم آفرین وي چې زنده باد سمانه زنده باد دا معنا چې ستاره کم خبرې دې کړې دي نو زنده باد هغه باندې شي نو خو زنده باد څوک نشته دی همیشه پاتې کیدون کې الله دې یا ایو الذین آمنو ای ایمان والو صلو علی تاسو پاغه شاباسه وای تاسو پاغه باندې درود وای وسلمو تسلیما او سلام وای سلام اللهم صل علی محمد الله او په دبانې د دې په وجه باندې لس رحمتونه چې نه راولېږي وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام فرمایل اول الناس بی یوم القیامه نزدې د خلکو نه ما تا د قیامت پر ازمانه اکثر هم علی صلاتن هغه وسو کی چې ما باندې ډېر ضروري نه دي نه ویلي وعن اوس ابن اوس رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعه تاسو کمره دي چې تاسو تمخې ته دي په دې ټولو کې افضل د جمعې ورځ ده فاکثروا علی من الصلاه فی تاسو په دې ورځ کې په ما باندې ډېر درودونه چې دنا غوايي فإن صلاتکم معروضه علیا په دې آیات لوستو په وخت کې خلک په تیز ضروري ځلکې دی وای په تیز دی نه وای سرنګ به زمون درود په پتا باندې پیش کولې کیږي حالانکه وقد آرامتا ته خو بر زره زره شوی ته بس شوی وقد آرامتا ریز شوی به ته سر ترنیما نبی علیہ السلام راوی وی قالا یقول بلیتا وی دا مقصد دا دی صحیح دی او دې کې څه خبره نشته خو د روایت مطلب په اصل کې صحابه دوه خبرې وکړي چې قد آرام تا تبا زور شوی رضا شوی دا خبره بده وا نبی اسلام جواب د دې ور کړی دی پاتش هغه صلات ته څنګه پیش کیږي نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ژوندې او صحابو په درودونه وی او سلام وی هغه څنګه پیش کیدو خدای هغه اثر وته رسید کنه رحمتونه رسول کنه او دای یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين تپو شوی دی چې څه خرج کو وی زید خرج کولو معلوم کې چې څه خرج کوی نو خرج کوی دا خبره ټیک نه و چې وقد ارمتا ای یقول بلیتا یونس نومانی سیل شاسوار د مناظری د میدان اغا اسد الله اسد دی بریلی داغه سره مناظره ده اغا بریلی دین استدلال کی په حیاتی حسیه حقیقیه جسمانیه فی القبر باندې ودا ځکه ازمکه نه خوري چې ژوندې دی کنه بیا سما هو او پنجابیان پکې ماشاء الله ناره تکبیر چغه پکې وایي ګرمو به سره بس مونږ دې څه فائدہ وانه راستو ناس تو سره دې سوله فرورای نه مخکي نو اوس مونږ لا داسې زورن راکې ترغیب راکې حاضر شي مناسب عبارتونه تورول چې مونږ له عبارت وتاوي وی دا 2013 دی تیرا کی دا خبر او زمون کنه 2013 دی 2008 وی دی کی بیا بدی علامات ټلیفون کې دی بچی دنا رز مقر دی دیو مقام کیږي وی میں ہر کسی کے ساتھ مسئلے کے لیے بیٹھتا ہوں اس میں کوئی آر شرم میں محسوس نہیں کرتا ان شاء الله کتاب دا راوځي دا کم چې مناظری دي نو ډېری مناظری دي یو وخت لالاجی دی وسکتلی ډیر وخت کې د پیډر منشه او خوشاب تا ا وخت کې 28 مناظره کړې دا ډېر په خوا د لازم طالب نو 28 مناظره په هغه وخت کې ویل شیعاګانو سره بریلیانو سره او دارنګ چې دنو دا قادیانانو سره مرزایان قادیانان او دارنګ دا بیم نمبرې دې سره بدعتیانو سره دعا بادل جنازه باندې ټول باندې الله الله الله دې مغفور مرحوم دې وبخښ دا امینو کاری سره هم کړی دا حبیب الله ډېر وی صدر سے میانات شاګرد دا دا دا نوري سبا یې دي د سره په نصر العلوم کې هلته پسې تللی دی دا ملګری راغلم دغه منډي اعلی دا کم چې د امینو کاړو سره دی دغه ځای کې ملګرو مناظره مقرر کړله وی ما په سراله ما چې ټیک په زمانو لیکي په سره دې پس رااله چې یاره مشران راغلي دي او جرګه راغلي دا مناظره به چې دغه هغه بده کی هغه سره لیکل کړی دي د ختم کړ دي چې ما ته خط ښکارا کړ یې لیکلو چې فریقین اس پر راضي هو گئے چې مناظره نه ہوگا امامت چې یې فریقین کې لکه مناظر وګر نقطه چینو کړ یې فریقین کې ولیکل فریقین دا چې تاسو ځوړ رضا شوي مونږ خو مناظره کوي به لیکلو چې مونږ په حال سمې نشته دي مونږ لا مناظره نه کوو چې کله مونږ تیار شو بیا ولا کومه تاسو ته وایو د دې به لیکلو فریقین اس پر راځي هوګه کې مناظره نه هوګه نه هوګه پېښته خبره باندې یو یو نقطې ته سوچو اما ته بس جی لیکلی کړ دی او اعتماد را کړ دی ما ته چې ټیک ته یاد ساتي په دغه غرض دستا سره ډیر بدحالي سبحان الله ای ما ته غرض یاد وا اما کتابونه واغستلو زه چې دنه لاړم او هغه کلی سره خوا کې کله بلو په دې کې اوس دې جلسه مقرره کړ دا غټ جلوس ته خلق دی از پورتل کې ناس ته چیس کما سار رسیدلې موقتی چې چا اوس کومه روان او دې بوز د جلسې په شکل کې دي چې رقم دي شاتیان موږ مناظرې لراغلي ملګری بیا ده کې زموږ سورو مدرسې تراجم شول یو مدرسه وا پای کې ډېر خم مدرس وي او مدرس من نو اوس عمر حسن مې دی وی ټول و تراجم شول چې اوس مناظره کول دی روان دي بیا هوته چې بھائی میں مدرس ہوں میں مناظر نہیں ہوں مناظر ہر کسی کا کام نہیں ہوتا اے مدرس وی ټول جاړي سبحان الله سبحان الله او دې کې زوړ له مدرسې ته چې ورغلم بس ټول دځي په جړا شول خوشاله نه جاړي او دې اوچت کم په دې سر باندې دا مو خوبینو کې رښتیا دي دا بدن په مناظره کیږي لکه او درې غنټي هغه کار یو سره کړ دې کنه دن لوړ شته دی دا د استادانو خبري دی باندې ځان ته وګوره ان صلاتکم معروضه علیا دا ورپسې بل حدیث لک صبرک رغما ان فرجلن رغم انف رجل دا غسړي پوزه دې چې دنا ککړ شي رغم انف رجل دا غسړي پوزه دې ککړ شي ذکر تو اندو دا کې نه د ذلت نه چې زه دا په خوا کې ذکر شم فلم یصلی علیا هغه ما باندې درود چې دنا غو نه وای وعنه رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تجعلوا قبری عیدا زما قبر چې دین هغه عید مگر زوی وصلوا علی فما باندې چې قبر لراځي خو درود لبرازي نو التر درود وایا فإن صلاتکم تبلغنی حيث کنتم نو سوا یو اتیا هجری دا د لسمې صدې عالم دی دا یو دعوه ده کنه په 1957 نمخ کې بنات الله شاه بخاری رحم الله یادوي دا نمخ کې چا چې د انکار د سما اندل قبر نه لیکړي سبحان الله دا داوی ته وګورل وی دا اتفاقی خبره ده دې کړه اختلاف څنګه سما د پیغمبر خو اتفاقی ده دی باندې دومره زور لګی چې سوایا ما دا ډیر مخکې تیر شوی دی ها او دا دا زمون دا تربون نه دی باجا دا د تدیدار بيدا وي دا حواله وته ورکړي زه به سوچو کوم ورته وی ک په وادي پابند تاوي چې ماته د 1970 نمخ کې سوک سما اندل قبر منکر وخایا زه به شادي کیږم دا وادي باندې پابند شه دیدار پیژنې عقبه قوله وصلوا علی فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم شته کې نشته لگا وایا کنه واشار بذلك الى ان ما يناله منكم من الصلاه والسلام يحصل مع قربكم من قبره وبعدكم عنه فلا حاجه لكم الى الاتخاذ عيدا كما اتخذ المشركون من اهل الكتاب قبور انبيائهم وصالحيهم عيدا فان اتخاذ القبور عيدا هو من اعيادهم التي كانوا عليها قبل مجيء الاسلام وقد كان لهم اعياد زمانيه واعياد مكانيه فلما جاء الاسلام ابدلها الله وعوض عن اعيادهم الزمانيه عيد الفطر وعيد النحر وايام منى كما عوض عن اعيادهم المكانيه الكعبه البيت الحرام وعرفات ومنى والمشاعر دا بدن لګیا وای نور لسمه صفحه او شلمه صفحه نور لسمه صفحه او شلمه صفحه دی حدیث باندې دا لیکل ده او دا معنا چې لا تجلو قبري عیدا زما قبر عید مگر دی چې کال کې یو ځل لازم ار وخت راځه سبحان الله دا صبر وکړه تپکه وایا چې یو ځل لازم لکار وخت راځه دی معنا دا معنا تو ګور دا څنګه معنا دا معنا چې کوم فعل رست سیاق سیاق تو ګور دا بل روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو هريره سے ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی حتا ارد علی السلام رواه ابو داود به اسناد صحیح دې دسی وای او لاندی اتم حاشیه کې وسند حسن وای کستا څه پکې رښتې کې نشته دوستانو د دې حدیث مکمل بحث سره د ما له او ما له نه او هو یو کتاب خو پاتې شوی دی اعتماد خو بدی کنه اعتماد خو بدی کنه ان شاء الله تعالی ذمہواریم چې کومه حواله درکم مکمل بحث د دې چې دینو اغا دا ندای حق دی د نیلوی صاحب رحمه الله شفاء العی فی جواب خبر ما من احد یسلم علی دا ندای حق دویم جلد صفحه 129 اول پدی باندې باسی چې کم کړ دې کنه زبردستی طریقې سره اول خدا باس کړې دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مر نه پس دا ویلي چې ما من احد یسلم علی او کنه په جون کې ویلي وای کنه وای کنه د په جون کې ویلي کمر نه پسې ویلي دي کته چې د مر نه پسې ویلي دي نو ابو هرره صاحب څنګه چې دن اغا کوټه غای تراتو لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم زم زما عمر لته اجازه د وجه نه چې دن اغا اجازه غختل لراغل نه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او تدمر نرستو صرف دا ویل چې ما من احد يسلم علی الا رد الله علی روحي حتى ارد علی السلام جګړې راتلی هغه وته سنوي توحید بیان او نور نور چې نبی اسلام ټول ژوندۍ پای ختمه کړی دا او بل ته ته نه وی او بکر ته نه وی عمر ته نه وی عثمان ته نه وی علی ته نه صرف او ابو هريره ته وی وایا دا بیا عقل مني چې نبی اسلام د مرګ وروسته دا ویلي خامخا په څه کې ویلي جون کې کنه اوس په جون کې چې کله دا ویلي دي نو ابو هريره سے بدوی نه چې دل کم مطلب غوښتي وایا ابو هريره سے بدوی نه څه مطلب غوښتي دا د حال معنا ده څه معنا ده څه معنا ده حال معنا نو ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي سمانه په جون کې نبی اسلام خو جون دیو نو رد الله علي روحي څه مطلب دی مطلب دا دی چې سوکم درودونه وای نو هغه ماته دغه هغه اجر او ثواب ماته دغه هغه سر او فائدې دې هغه را رسي ماته دغه اجر او ثواب او دغه فائدې څه کوي لکی شه سید عاشا سے و ہو نہ ہو یہی شک معین کی جا سکتی ہے کہ آپ نے وفات سے پہلے ہی یہ بات فرمائی ہوگی اب جو ارشاد فرمایا تو اس وقت حضرت امام ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی معصوم زبان سے یہ عبارت سن کر کیا مطلب سمجھے ہوں گے اگر اس عبارت سے حضرت امام ابو حریرا یہ مطلب سمجھے ہوں گے کہ میں وفات پا چکنے کے بعد زندہ ہو جاؤں گا بحیات عنصریہ دنیاوی جسمانیہ جسمانی حصیہ حقیقی اس لیے دوسرے اہم امور چھوڑ کر صرف سلام کو خصوصیت سے سننا ہوگا جس کا جواب دوں گا تو آخر کسی کرینہ سے ہی سمجھے ہوں گے اور ترجمہ میں بھی یہ مفہوم واضح نہیں ہوتا بلکہ ترجمہ میں بھی زمانہ حال کا ترجمہ کیا گیا ہے زمانہ حال کا ترجمہ کیا گیا ہے جس سے ہر تھانے کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلی پہلے اپنی ظاہری دنیاوی زندگی میں فرما رہے ہیں کہ جو بھی مجھ پر سلام کہتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں ما من احد يسلم علي نبی اسلام خو هر وخت الله تعالی سره چې دنه بس متوجی خو چې څوک را باندې سلام وکي رد الله علی روحي زما هغه روح د الله تعالی سره هغه تعلق چې کوم سم کلک ورغلی هغه نه راوپشي او زه دا سلام جواب ورکم څوک چې ماته سلام وکي دا مطلب یې ویل وفات کے بعد کی زندگی خصوصاً عنصری دنیاوی حصی جسمانی حقیقی اس حدیث سے ہرگز معلوم نہیں ہوتی صرف آپ جیسے کی کشید ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ ادا خبر کرے گا دیم جواب علی الی علا و الا دې کې خدا ټول احتمالات دي ما من مسلم ما من احد يسلم علي الا رد الله على روحي رد الله الى روحي علي الي تور احتمالات دي کړې دي پایا کر څه احتمالات دي علي على الي او الى نیز اس حدیث کے الفاظ کیا ہے علیہ یا الیہ یا الہ اگر آپ کے فرمان کے مطابق علیہ الیہ کے چکر میں نہ الجھے وی دی تمزہ چاچی رحمت اللہ علمی نبی اسلام سیرت بانی کرے دے وی اگر نبی حدیث ترجمی دا تو دا کرے دا اگر وہی وی جو مسلمان مجھ پر سلام بیچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے میری روح کو پہنچا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں میری روح کو پہنچا دیتا ہے الا روحي ویل دی علا روحي ویل دی دارنګ ترجمه د اقتضاء او صراط المستقیم مال ان شاء الله سره روان دي سعودي نه راغلي وي د دې ترجمه د عبد الرزاق مدي هبادي اوس دا ترجمه پیدا کول سوره مطالعه وا وی هغه کی ویلی چې ابو هريره سے روایت کیا کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی مجھے سلام کرے گا خدا اس کا سلام میری روح تک پہنچا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا یعنی روح میں جا کے سلام جواب ورکړي دی مانا باندې ورسی دی ورسی دی کنا ها او دا څنګه وی رفیق اعلی کی د نبی اسلام روح په هغه مشاهدات ربانیو کې مشغوله دی نو چې څوک سلام وګرځي ولېږي نو د الله د نبی اسلام روح تا اورسي هغه د هغې نه سلام جواب ورکړي بیا په مشاهدات رحمانیو کې چې دنه هغه مشغوله وي نو قبر په خوا کې یو کده قبر نه روس لري یو ک عربي ک عجمي یو ک د مسجد نبوي کې ارزه کې چی دا تعمیم دی بس سلام وته چې نه غرسي جواب ورکړي دا معنا د حدیث یاد شو د الله بنده د حدیث په سند باندې اول کلام دا خو علی تقدیر صحت نو په سند باندې حدیث کې روات پر باس وګد باسي کړي دا ابن کثیر دی روري ام په دغه ان الله او ملائکته یصلون علی النبی باندې بیراواړای کوم ځای باندې ما مخکنه قتل او دا مې وزله دوباره بیا وکتل دا روایت ني ما من ما من کو بنا حد یسلم علیه نه کریمی وای کنه الا رد الله علیه حتا رد علیه السلام تفرد به ابو داود ابو داود په دې روایت کې څه دی متفرد دی وصححه النووي في الاسكار اسكار لږ صبر وکړه خبر اوري د زمون شیو زهرانه ما داسې زبردست مطالعه او داسې زبردست دی وایي چې په دې روایت کې ابو داود متفرد دی نه به ان مسلم کې شته نه بخاری کې شته نه ترمذی کې شته نه یعنی واضح لګا نه صرف څه کې دی ابو داود کی او نقل د چا پر روایت کې صرف د ابو هريره بیا د ابو هريره کتم یو شاګرد یو شاګرد نو سرفراز خان صفدر صاحب چراغ کی روشنی تاسو چې مې پاتې شکنه پرون تاسو کم طالب ما خواله راغلو چې تاسو سره چراغ کی روشنی پروتو کتمه رسېږي زه سبا در ته خیر راړم کنه صفحه د لوز در کومه داوا کومه او خیر کته اعتماد به ان شاء الله تعالی خو کې دی شي اسنه چې وسنګا پاری کې لیکلي دي د مرزا غلام احمد قادیانی پرات کی هغه زه مجدد یم او حدیث ذکر کړ دی چې زه مجدد یم د ابو داود حدیث ذکر کړ دی نصر پراز خان صفدر صاحب هغه جواب کړي او دا وایي وای وې دا د مجدد حدیث چې کم دی کنه چې رضا مجدد یما دا صرف او صرف ابو هريره سے نقل دی چا نقل دی ابو هريره سے ابن او صرف او صرف چا نقل کړ دی ابو داود را نقل کړ دی چا نقل کړ دی وای کړه سویو وې صرف چا نقل کړ دی ابو داود او صرف کم ځای کې دی نو هغه وی دا کتاب دی کنه چراغ کی روشنی چراغ کی سو روشنی وی دا صرف ابو داود نقل کو صرف چې دن ابو هرره نقل کو وی دا فوډ باندې کیږي نه صرف ابو هريره نقل کو او صرف ابو داود بل چانو وې دا خو اړو منل کیږي نه نو خا چې کله ته دغه ځای کې دا سی وای نو بدلته کې دا سی وایو کنه نو کتابه نه پېښ کې پېنه شي موږ بدلته کې دا سی وایو کنه چې بای دا خبره ده صرف ابو داود کې ده صرف ابو هريره ده بل چا نه نقل کړي او دا مثلا چې دن هغه د عقیدی ده نو دا بسنګ ته اومانی چې صرف د چې دن هغه نقل کړي چراغ کی روشنی صف 58 صف یو کم شپې ته پھر فقط ابو دعود میں آتی ہے سہائے ستہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے بالکل عبارت ہوگی جس پر مرزا صاحب اپنے اپنی کی تعمیر کی ہے اور معراج کی حدیث مختلف طریق سے کم از کم پینتالیس اضراف صحابہ کرام سے مروی ہے اور پھر خاص کر حدیث کے طبقہ اولا بخاری و مسلم وغیرہ میں جن کے متعلق مرزا صاحب کا اقرار ہے کہ اگر میں بخاری اور مسلم کی صحت کا قائل نہ ہوتا تو میں اپنے تائید دعوی میں کیوں بار بار ان کو پیش کرتا نو نیوی سے وای وی ته داغه پرد کې وای چې د مجدد ار صدې د مجدد په باره کې کوم حدیث ته صرف ابو هرره او فقط په ابو داود کې دی نو بل ځای کې نشته دا څنګه ومنم دا حدیث فقط په ابو داود کې صرف د ابو هرره نقل دی څنګه ته دا په ما باندې کې دغه لاګو کړي 134 صفحه د ندای حق په دې باندې پېښ کنه په دې پېښ دي دا دوستانو ابن کثیر دی تفرد دی ابو داود لاندې لیکلي دي لاندې لیکلي دایي کنه دایي دا به منخه ده کنه وای کنه عبد الرزاق مهدی وی اخرجه ابو داود و احمد و اسناده غیر قوی لاجل حمید ابن زیاد ومع ذلك صححه النووي فيما ذكر المصنف ويقول وی ګوره روایت چې دین هغه کې سراوی دی چې هغه ضعیف دی او نووي وته چې دین هغه صحیح وي شته په دې حاشیه کې کته کشته کې نشي لګا الله بنده زیمه نه خدا کنه زیمه نه خدا ځکه زیمه ده دلته زیمه ترا چې اخرجه ابو داود واسناده غیر قوی لاجل حمید بن زیاد پریوانه پېښ دي پریوانه پېښ دي بیا دا بل روایت ذکر کړی دی دا صلو علی حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني او ما تاسو ته روایت ویلو اصله چې راغلو او علی ابن حسین چې دنا په کور کې ناستو یاد لري کنه دا روایت زما دا ویل نه تو انګلستان کې څوک دا برابرې دا برکوي سیم ذکر کړ دې ایل جميع يبلغه صلوات الله وسلام علیه دائما الی یوم الدین ار څوک چې هو سلام او تجدن اغرسی بیا رسوی و اما الحديث من صلى عليه عند قبر ثبت ومن صلى عليه ففي اسناده نظر تفرد به محمد بن مراد الصديق الصغير وهو متروك وهو متروک لاندې لیکي ضعیف جدا یو ځل سرفراز خان صفدر صاحب چې دی نو هغه د عنایت الله شاه بخاری سره چانکی په ګاډي کې راختل دی نو باس یې شروع کړی دی اته خاطین کې دل کنه ورته وی لمن صلی علیه وی تا کور کری کې بکوشي او ستا په مکتبه کې کچره دی کې جلاول فام کې غریب جدا نو نو زپړو ته اور بینه نه نمبر دی وې سما اتفاقی ده سما د پیغمبر وې صدا دا تربیت السالک ته د اشرف علی ثانوی رحمت الله علیه چا اشرف علی ثانوی رحمت الله علیه سلور سو شپږ اتیا سلور سو شپږ اتیا مردوں سے دعا کی درخواست کا ثبوت نہیں مردوں سے دعا کا دعا کی درخواست کا ثبوت ہو داپدا کی بھی پتا ہو دیوان کی کسی نبی یا ولی کے مزار پر جا کر پسوال کی نبی یا ولی ذکر گئی کرے ذکر گئی کسی نبی یا ولی کے مزار پر جا کر ان کے واسطے سے دعا کرنا کہ پورا ہماری حاجت پوری ہو جائے یا ان کے مزار پر قریب جا کر سلام و زیارت مسنہ کے بعد اس طرح درخواست کرنا کہ آپ مقرر خدا ہے ہماری یہ دعا فرمائے کہ ہماری پلا حاجت پوری ہو جائے وہ حضرات سن کر فائل کی درخواست دعا کر دیتے یا نہیں اور سننے کا عقیدہ جب کہ قریب سے ہو ان کے مزاح پر جا کر کوئی بات کہی جائے جائے یا نہیں جواب سننے میں تو اختلاف ہے سننے میں تو ندی وغیرہ ندی پہ گروس میں گروٹ سے سماج اتفاق سننے میں تو اختلاف ہے آخر اور کسپ اس کے قائل ہے مگر ان سے دعا کی درخواست کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے اب یہ اخبل غلطیوں کہ ان کی ان کی دعا ان کو دعا کا اختیار دیا جانا کئی منقول نہیں البتہ ان کے وسیلے سے دعا کرنا ثابت ہے شرط دی پو وسیلہ دنا سوال کو دغه ولې کا قائل دی پی دی تر دې اخلاص کنه زمون علما په دغه نه دی قائل دلایل وسره شته د غزان نه مسله ده تربیت السالک 218 یا صفحه دا د اشرف ایثامی رحم الله خبرې چې دن اغا دا د جلاو الافهام د علامه ابن قیم سے جلاو الافهام عبدالرزاق مهدی په تحقیق کړی دا روایت ذکر کړ د امام امام مسلم یسلم علیه الله رضی الله علیه روحی حتا رد علیہ السلام دی وی ابن قیم سے وسألت شیخنا عن سماع یزید ابن عبد الله من ابي هريره چې یزید ابن عبد الله د ابو هريره سما کړ د کړه کړه بار خو دې صحیح وای نو دی ما کان ادرکه وی زما استاد ابن تیمیه سے وی چې ما کان ادرکه وهو ضعيف ففي سماعه منه نظر او دا من صلی الله هذا الحديث غریب جدا غریب نه جدا دا دراته کې اوس پاتش ودا دیته من حدیث ابي هريره به اسناد حسن به اسناد جيد پدی باندې نیلوی سے کلام کړی دی نیلوی سے پدی کلام کړی چې اسناد جيد او اسناد هغه ولا جوړ کړی دی ضعیف دی خو لیکن زره تم ځان لا بابا ته یو خبره ذکر کی ثقه راویو کې حدیث به معلل هو سکتی ہے اول خدا ثقه راویان نه دي دا جلاو الافهام دی یاد کو بس دا عبارت ته کنه اعتماد خو بری کنده کړه خنه ته ذکر الله سره کرخه دا عبارت ته روایت کې جدا ذکر کړي پاتې شدی کې راویان راویان په دې کې چې دین اغا دوستانو دی یو روایت کی د یزید ابن قص یزید ابن عبد الله ابن قصید لکه لکه صبر وکړه په دې باندې چې دن سره دی وی قال ابو حاتم ليس بقوي دا میزان الاعتدال وم او تم جلد 251 صفحه ځان له نور باز دی وګوري پر اویانو باز نبی سي بوم چې دن التن وګوري او دا یزید ابن قصید بارکی دا چې دن دغه دی دا اعلی السنن دغه دی دا سیر اعلام النبلاء دی سیرو اعمال خبر ده وقال ابو حاتم ليس بقوي وروا مالک عنه قليلا امام مالک صاحب سے روایت صرف کړ دے خو نبی سے وی دی امام مالک صاحب نقل وی دی بیا وی دا د بخاری راوی دی سو یې لگا نبی سے وته ته چې په محمد ابن اسحاق باندې جرح کړی د بخاری راوی نه دی ته چې په ابن جرير باندې جرح کړی د بخاری راوی نه دی نیز محمد ابن اسحاق اور ابن جرير بھی صحاح کے راوی ہے ان پر آپ بھی آپ جرح فرماتے ہیں او دا د اسناد جيد یا دا دا چې د غیر مقلدین په مقابله کې راشي نو بیا د بلا ځامن دي بیا نه ابن حجر سے تګوري دا نوري سبا د نوري سبا دي کې دي کې او ځای کې خیر دا ماته ابن حجر کی تین غلطیاں لیکن حافظ ابن حجر کی یہ سخت غلطی ہے حافظ ابن حجر پر بہت افسوس ہے کہ وہ اس ضعیف حدیث کے بارے میں رجال السقات کہتے ہیں دو سو پندرہ صفحہ ایک سو ست صفحہ حافظ ابن حجر کا ایک وہم دو سو پچیس دو سو تیس صفحہ ابن حجر اور کشمیری کی غلطی کشمیری کی غلطی انور شاہ کشمیری کی غلطی دو سو تیس اور دو سو اکتیس منگ کیوں ہو یہ وہ گورا کر دیو بندی بانی جرح گئی راجی بانی جرح گئی پیش چې کنه 200 دیشمه 200 دیشمه کی او په سوال سم صفحه کې وایي په اهل سنت کا یہ مسلک ہے کہ انبیاء کر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر اصولی طور پر معصوم کوئی بھی نہیں ہے سمې وي زماغه کلیه ده کنه ما هلك ما من امام الا وقد يترك من قولي ويؤخذ الا صاحب هذا القبر الا رسول الله ويد اهل السنه والجماعت مسلک دار چې د انبيو نه بغیر اصولي طور پر ور سوق معصوم نشته په صالح سم صفحه کې وي نه چې دا معصوم نه دي ته صدر سره څنګه معصوم غني چې دا بالکل دغه دی لکه دوستانو دا د اصلاح المسلمین ترجمه د دلیل المشرکین د محمد د شاه اسحاق صاحب شاګرد دی بغوی صاحب ترجمه کړی دا د سید فاروق صاحب دوم په دی باندې سما نبی باندې خبره کړی دا او د پیغمبر د نبی اسلام بارکی خبره کوي 109 صفحه وحشی من صلی الله علیه بهترین باسي په دی باندې کړی دی دا بدل لکه دنا غو ګوري دا د پاتې اخواني کا صحیح طریقہ څنګه و مې ما ها مړه خدای پراتی دي کنه خیر غرو کې را نه کی 109 صفحه یو تل نه ما دا پاتې اخواني کا صحیح طریقہ په دې باندې د 45 علماء دیوبند تقریر دي سورہ 45 او پدې کې چې دن اغلی کی په اخر کې په زمینه کې حاضر سے سردا یو دی او چې چرول کړ دې زمینه کړې دی او بلې چې دا کړې دی هغه سره یو دی مناظره کې سوله پرواله هغه راوړو الله پیدا کی دا ویلاغه سره اک کتاب دی چې دا بالکل په اول کې یو او چې دوه کړی دی وې دا زمينه کې دا ما او تا ته چل کړي چې دا زمينه کې خبره ده دی باندې تقریر نشته ولی نشته صدر سے وہی وی د عزیر علیہ السلام د واقعنا او د اصحاب کهف د واقعنا چا استدلال کړ چې مړی نه اوري وی دا چا کړ دی دا تفسیر کې شته نه دی پاتې اخوانی کړ دی ها چا کړ دی دی پاتې اخوانی په زمینه کې شته ها پېښ کنه چې مړی ناوري روزه اسلام واقع په دلیل دا اصحاب کاف واقع په دلیل دا دا دی دا شپ 96 ځان لګیا وګوره رستی یو ځای کې لیکي یو ځای کې لیکي وې دا صفحہ اٹھانوے کی لکھی کسی زندے کا کلام مردے کو سنا سکتا ہے بر رسیدن بر ان اللہ اس میں ہمیشہ پورا باس چیدن اگر راڑی راڑی راڑی البتہ قانون عام یہی اللہ کو ہی کہتا ہوں اور البتہ قانون عام یہی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے نہیں دوستا دا مې در ټول چې دنا کتلې دي دا کې فطور او صلاتنا علی او په دې کې سمان د قبر چې نه دی قائل نو دا به وګوري د سما مسله 85 صفحه او تعلیق کې چې دین اغا شپږ یا صفحه دا ځان مې در راوړ دي دي کې به ځان لا وګورا دا چې کوم دا من صلی الله علیه عند قبر سمعته هغه روایت ضعیف دی دا روایت چې دین اغا وګورا دا قاعده جلیله ده قاعده جلیلا په توسل ول په توسل ول وسیله دې چې دنه دغه حدیث باندې د کلام کړ د من صلی الله علیه ان د قبر سمعته دارنګ دا نور روایت او دا من پسد من علماء انا فی شبه من النصارى دا غیر اولی دا ټولتا او ما من احد یمر بقبر اخی حدیث لا یصح ضعیف دا ټول ذکر کړی صلات او سلام بارکی دا ټول خبره چې دین دا 220مه صفحه 220مه تشتمه دي کې بدل الله وګوري دا چې دې کنا دوستا د دیوی چې ابن تیمیه صاحب دی حدیث ته صحیح ویلی دا رد علی الاخنائی دا داغي ترجمه د ما سره روضه اقدس کی زیارت د ما من احد سلم علیا د دې 200 او دیرشمه صفحه کې دا حدیث ضعیف دی دا حدیث لري ضعیف دی دا داغي ترجمه د روضه اقدس کی زیارت دا راغی ترجمه دا اصل کتاب چې دغه بیان الله پیدا کې وګوري دا مې د تقریب التهذیب راوړې دي تقریب التهذیب دا اثار المنکی چې په دې کلام کړي دي او دا چې دینو هغه میزان الاعتداد دا فتاوا علماء البدل الحرام مخکې مې ته ویلي یاد شي یاد نشو صفحه ځان لولي کا صفحه ولي کا 355 سما او 358 سما سما د نبی مخکې مې راوړې ورته یاد کړی دی ندعي ان نبينا محمد محمد حي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يحصل بها التنعم في قبره بما اعده الله له من النعيم جزاء له على اعمال العظيمة الطيبة التي قام بها في دنيا وعليه من ربي افضل الصلاه والسلام ولم تعد اليه روحه ليسير حيا كما كان في دنياه وما انت بمسمن بالقبور يا ولم يسبل في الكتاب ولا في السنه الصحيحه ما يدل على ان النبي يسمع كل دعاء او نداء من البشر حتى يكون ذلك خصوصيه له وانما ثبت عنه انه يبلغه صلاه صلاه وسلام من يصلي ويسلم عليه فقط سواء كان من يصلي عليه عند قبره او بعيدا عنه كلاهما سواء في ذلك كلاهما كلاهما سواء في ذلك دی پاره کې د عبارت وره ډیر خسته عبارتونه دي دیم بالکل د دینه قائل او بیا په دې کې محمد د ګور فل میتو دا د دې بار فل میتو ايا کان قد انقطع عمله دا څه مصحف حدا 200 250 في هذه الحياة الدنيا ولا يعلم ما يقوى يجري في الدنيا من الأعمال والأقوال ولو عند قبره ولو لاندې چې کوم محقق ته 174 داوی دا حدیث ذکر کئ وفي الحديث المشار اليه دليل على ان الملائكه الموكله بالسلام عليه هي التي تنقل اليه الصلاه والسلام سلامنا ولا دليل هنالك على سماعه مباشره وان كان المسلم عند سجی عدم سماعهم وانه يبلغه سلام من سلم عليه عند قبره او بعيدا عنه على حد سواء على حد سواء دا 174 او 175 دا محقق چاو عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله العميخان او په دې باندې صالح ابن فوزان دا غو شاګرد دا ورخه تحقیق نورم ډیر مزاري خبرې پدې کې کړې دي لکه فاتش ودا دوستا دې حدیث باندې چې بابا کم تحقیق کړی دی نو ابو داود چې راواړی ما من احد يسلم عليه الا رد الله عليه روحي لا دې کړی دی په نقطه کې الا رد الله عليه نطقي سری کړی دی الا رد الله عليه وای د دې نطقي نطقه وای نقطه وای الا رد الله عليه نطقي فارد عليه السلام دا د دې روایت مکمل مارته دوستانو دغه کړه دې دا روایت دی پېښ دی او رد الله لاندې لیکلي دي په ابو داود کې ان الله ان الله تعالی یخبرنی به الله په ما خبرې خدای په نور لیکلي دي موارد ابو داود کې ان الله تعالی یخبرنی دا یخبرنی دلیل دې لري چې نه کنه ان الله تعالی یخبرنی به او د فتح الباری باره کې لیکي چې هغه نسخي بیا په دې روایت کې د عند قبر ټکی نشته چې چاراو با سناوم خلاف افطار الملکی 197 صفحه 194 189 دا ټول ځان لچې دن هغه وګوري په دې باندې پیش کې کنه په دې باندې دارنګ نورم په دې باندې 200 صفحه د افطار الملکی او دا غامدی چې کوم تحقیق ته ناغا 86 صفحه او دې کې یو راوی دی حمید ابن زیاد ابن حجر وی صدوق یهمو دې صدوق ته خو وهمی دی دې تقریب تهذیب دا ما سره چې کوم دی 217 صفحه او قاعده دا دا حبیب الله ډیروی لیکي د اصطلاحات المحدثین په حواله باندې قاعده ہے کہ کثیر الاوهام رائی کی حدیث ضعیف شمار کی جاتی ہے خپل دجی ولا خو ما سره دا کتاب را دیو اظهار التحسین دا ویلا دی روی یو سل یو کم سره سم صفحه وی د کثیر الوهم راوی روایت چې دنه اغه نه او په دې کې پلان کې راوی دی دا تاسو مې ویل حمید ابن زیاد او د کثیر الوهم دی د واهمه دی راوا دا تقریب التهذیب مې دل راوړی دی سندن په کلام شته دی متنن په کلام شته دی کنه او دارنګ د نور روایت مخالفت پکې شته دی روره چې صحیح شي نو علا قدر صحت بیا دینه چې د حیات دنیوي حقيقي حسي جسمانی دا ثابت تول او دا رنګ چې د دې کې سما عند القبر اتفاقی ثابت تول دا چې دنو زیاتې دي ظلم دې کښتا دغه مذهبي موږ ته شرک او کفر نه وایو چې کم ځای پورې کم حدا پورې چې دکې حدا پورې قایلی پاتې شو دا چې ارس اوري د لری نزدین او ارس اوري او مدتم کوي نو شرک او کفر به همیشه جهنم دې بل څه بګشته دي نه وای څه گزاره خو بشي کنه کنه دا غدي ځان له نور چې درا وګورې لکه او چا څه سوال کړ دې د جلاول افهام صفحه مې در نکړه دا یو لګ لګي یو عبارت تیار ته لغونه واوره سړیا پر دې کتاب مې کتره دې حواله مې ځان لري کړې دا ذمہ واریم تحذير المسلمين عن الابتداء والبدع في الدين 165 166 صفحه والرسول عليه الصلاة والسلام توفاه الله وانتقل من دار الدنيا إلى الرفيق الأعلى فهو بعد الموت لا يسمع ولا يرى ولا يحضر مجالس الوعظ او مجالس الذكر وهذا اعتقاد باطل وضلال مبين وهذا الاعتقاد الخاطئ يؤمن بأنه عليه السلام لم يمت اعتقاد لا يقوم عليه دليل ولا برهان لا من الكتاب ولا من السنه ولا من العقل فاعتقاد ان الرسول حي يرى ويسمع ويحضر مجالس الموارد وذكر اعتقاد لا يقوم عليه دليل ولا برهان لا من الكتاب ولا من السنه ولا من العقل نه قران شته نه سنت نه عقل شته دا کتاب حواله مې درکړه ذمہوار يم دلته یو مولوی سره دې نه دا ما راکا ما پکار راځي خو هغه مولا سره خامخا په کتاب مې دا نو ځان له حواله وګورئ الله په ایمان خوشاله دا د جلاو الافهام حواله ده دویشتمه صفحه دویشتمه صفحه سبحانك اللهم وبحمدك